چې سیک سابقا قضا شو دا سیک مخش دا به ول کنه قضا وروړي چې کوم دویم نمبر دا به دویم نمبر قضا وي چې کوم دریم نمبر دا لکه څنګه چې واجب شوی دی په اصل شی په سابق شی الا ان يزيد الفوائد على سته صلوات مگر په ترتیب سره قضا به نشته په باندې ان يزيد الفوائد على سته صلوات چې یوت شا قضا شوی منځنه په شپږ منځنه الا ان يزيد الفوائد مگر په ترتیب سره قضا نه ده په لازمه چې زیات شي که د شوي لمانځي نه په تشوي لمانځه په شپې ډېر لمانځي نه په دا عبارت باندې مناقشه ده چې دغه ترتیب سکوت ته پره په شپې ډېر لمانځي نه زیات یو شل کنه چې په شپې ډېر لمانځي نه زیات نه قضا شي بیا کنه هغه قضا شي ترتیب بیا نره سکیت شو ترتیب بیا په دبو نه فرض الان کې کنه شپږ منځي نه ته شرط دي په شپږ نه زیتای نه چې قضا شي مدینه هغه شپږ وي بیا نره په قضا شي ترتیب سکیت ته په خپل دې شرط ترتیب سکیت ته او د ادا سره د وختي سره ترتیب سکیت ته کنه چې سیک مخته کې سیک ورته کې کاوال د وختي مس کړلو ورسره کنه قضا مس کړو دا غره ودو او کول دې کنه قزار ورلا وختیر مې د وسه کو داغه جې زدو په قزا شي کنه چې کیم ورشه کزو دا ول یې قزار ورلا او چې کیم اول کزو دې ورشه قزار ورلا داغه راودو زنه دې مخته کول زنه دې ورشه کول اول دې کنه ای وې دې قزا دې وروړه په میشه دې ادا دې وکړه په دې نه باندې جوسه قزا وکړه داغه راودو چې شپې دې قزا دې کنه او دوته قدري مل چې الا یزيد الفوائد على سته صلواتن مگر په ترتیب نه قدم د لازمه چې زیوت سی فوایت او زیوت سی کاذشی مې نه پښپېژل مونږ نه مختلفه توجیهونه شوې دي کنه یو توجیه دغه شوې دو چې دا کوشش کړه د شریکینه چې صلوات نه اوقات مراد دي وختینه المدینه نه مراد ده صلوات ټکا د المذکر وخت په معنا بندار سي نبی سم په حج موقع باندې عرفات نه روان ده مشوم باندې مسله دا ستو چې کنه مشوم مې په لیار شه خورې کزو کوي به په مزدلفه شه به کنه مشوم مستلمي ګرګاټ کې په لیار شه مشوم مې نکې ازي کا اسامه و سره ده مشوم ټیم ده نبی سم کنه دا سه قضا حاجت ته پر ګور شو په لیار شه او داسې وکړو پښتنه مې وکړه چې سه بل مزټه ما ده یعنی مشوم ده دوی ته اسولاتو امامه کا آتی کا صلاة دوره کنه زبه د مشپشین مزه په ټیم دې ته روشم دا کلمه نه وکړه چې مشپین ته به ته روشم ټیم ته روشم چې کنه پاتې مې روشم چې مشپین څه کېږي آتی کا صلاة دوره یعنی آتی کا وقت دوره الا یزيد الفوائد مگر په ترتیب سره کزان نه پر سیما چې زیوت شي کزه شي مدرا علا سته اوقات نه پښپېجه وخت نه او په دې باندې چار نه وشو لکنه په دې باندې هغه اعتراض نه فکرې ځکه چې په هر وخت لمونځ ده بیا چې په شپې له وخت نه وخت نه زیاتېږي که نه هر منځله به سره زیات شو که نه بیا په شپې له منځله زیاتوله راوله که نه على ست صلوات په شپې له وخت نه چې وخت نه زیات شي ا دې کې دا مطلب دی دې کې که نه مجیب چې نه وخت نه وشي ځخل منځله نه وشي که نه یو پرین سبول میز لکه زو ده و ما چې ودی وخت مینه په شکل دوشو بیا مدینه وشول نه په دې باندې کنه جواب نه کړي کېږي چې صلوات نه اوقات مراد شي اره خبره دا دو کنه دوا جو بنا شوی دی یو دا چې دا صلوات نه ټکاسه دار مخته ده په دې خبره شو کنه کلب دا سنت کلب دا کنه د فصحابه او د بلغاوی کنه یو طرز کلام ده بیا په شپې نه کړن هغه بل خدا نو چې ادا کنه کا زویا وی هغه رولو کنه د وم وخت وخت رولو هغه کا زونی وی پر مدینه کنه شپې نه زیوت شول په پار د لمدینه کنه مدینه زیوت شول ځکه چې وام مزور ته مار رولو کنه لمدینه کنه وم جوړیږي کزو هغه شپې دی کنه په شپې نه دی ځای کزو نه دی خو لمدینه خو وی او جوړیږي او یو جواب دغه ده چې د یزید په معنا ده یکثرو سره ده الا ان تکثر الفوایت مګر دا چې فوایت زیوت شي ډیر شي ډیر علا سته صلوات د علا متلک نه په یزید پره دا ظرف مستقر ده الا ان تکثر الفوایت مګر وتا چې فوایت ډیر شي نو منده پکې چې سمر دي فوایت ډیر شي کنه سمه چې شي په داسې حال شي کایره تل چې په شپږ مزه باندې وي هغه ډیر ولا کړ شپږ مزه نه وي لأن فوائد قد كثرت ذلك چیز فوائد ډیر شول اس کا مش ترتیب فرض به لیکنه مزینه شپږ دنه کزو دی یول میس په مقرر شو دوه ور شو کنه د ډیره ممکنه ده چې کنه نو وخت کړه دی وختي لمنځاده ابا کې او شپږ مزینه داغه دی چې د وختي مزینه کزو نو کو کنه احد د کثرت دغه دا چې فوائد شپېر شي دا مراد په سه متن ان تصل فوائد ته ستن چې فوائد شپېر شي دا بالکل کنا کا متصل مدینه بیا شپېر او کا متفرق وي یو په یو میشه کزو دا بل په بل میشه کزو دا بل په بل میشه کزو دا کنه شپېر مدینه کزو دی ترتیب ختم ده به خروج وقت صلات السادسه په وتل د وخت المنزش په جم سره چې د پېژم نو د وخته ووځي که نه د وته کنه ته کزو چې پر وخت یې وته نه به خو یا کنه کزو نه ده هغه په شوو زی باس کنه از د فوائد ډیر شول ترتیب سکیت کو اول مراد بالمذکور فی الجامع صغیر دا مراد ده پیګه برت سره چې ذکر شو ده په جامع صغیر شی او وقولو ادا کول ده و ان فاتت هو اپوس مسله بیا پاشا هغه د قدری برت او د جامع صغیر برت و ان فاتت اکثرو من صلوات يوم من وليله اجزاته التي بدا بها كثير بوتر شدنا دير بكنا فالمزيد يشبه ورزنا بیا کافی کې دې پر کن اغل می چې د پابو دې شریک کړی دوه چې کوم شریک وې کن اده کنه کافی کې دې کې کې چې ترتیب شتانه لانه اذا زاد على يوم وليله ځکه چې زیوت شي په یو شپه ورې نه تفسیر ستن بیا شپږ ګرځېږي وعن محمد رحمه الله انه اعتبر دخول وقت السادسه امام محمد سن روایت ته چې د متبر کړه ده ا ترتیب سره کته وکړي پر دخول د وخت بجم چې بجم د وخت تر داخل شي هغه کزور ویا کنه بس ترتیب سره کېد شو والاول هو الصحيح اول کنه کول صحیح ده چې نه چې بجم کنه وخت اوزي واه په کزور شروع شي لان الكسره بالدخول في حد تكرار ځکه چې ډیرول دې ته ویل شي چې یو می په حد تکرار شروع شي قصد ترسي په دخول سره په حد تکرار شي وذلك في الاول او دا هغه ذکر په وال سره چې شپږم ز وخت ودی به یو می هغه ډبل شو کنه ا دوه ور شو اس دې ته وی کثرت ولو اجتمع الفوائد القديمه والحديثه قيل يجوز الوقتيه بدا کنه خد ده کنه دا کسرت تا او ترتیب سکیت تا او کاته متدخله ده نه وقتی نه چا غشپیج وی بس ترتیب سکیت شو مدینه کشپیج جوړیږي کنه جوړیږي مثلا یو ایو ورځ مشپشی مين نه کزو ده ای بل ورځ مزیګار ده نه کزو ده ای بل ورځ مشوم ده نه کزو ده دا په میوشه وقتی نه پشپیج نه ډیر شول ایو ورځ مشپشین کزو ده یو د مسپښین وخت شو بیا پسې د مزیګار ده بیا پسې د مسوم ده بیا پسې د مستان ده مدینه کړي دي خو وختي نه پسې سبو شو پسې بل مسپښ په وخت نه خدا پیرا شول ای بل ورځ د مزیګار د نه کزو ده دا اوم وخت ده بیا کنه مسوم ده بیا مستان ده بیا سبو ده کنه بیا بل مسپښین ده بیا بل مزیګار ده ای بل ورځ مسوم د نه کزو ده کنه دا پسې نه کنه ډېر مزیګار وختي نه روپ میشه مدینه درې دي وقتی نه متدخله هغه ډیر دي کنه ترتیب چې سکیت ته دا د جمهور احناف نه خلاف خبره ده کنه دا صاحب ترتیب دا د لال مدینه درې کلو دي کنه دا به په ترتیب سره کو دا کنه وقتی ته اعتبار سره کنه مدینه ته اعتبار ده مدینه چې پیش کړو شي ولو اجتمعت الفوائد القديمه والحديثه قيل يجوز الوقتيه مع تذكر الحديثه لكثره الفوائد او یو نو کنه بل نو وینه کزو شو او دای کنه اس نو وختي موضوع وخت ورو ترتیب چې سکیت تا کنه زکه چې مدینه ویل ډیر دي شپې جو کنه مخ کزو دي نه کنه او یو اس نو ودنه کزو شو دا وختي مسکه کنه یا پنځه کله مخشه کزو شو دی یو نه واد نه کزو شو کنه شپې جوړ شو بیا شپې جوړ شو کنه مشپشین ټیم رولو هغه د کنه در پلا دی چې مونږ خو کنه سبول میزر نه کزو ده کنه پنځه مخشه کزو دی یو دا کنه کنه ترتیب سکیت ده چې فوائد ډیر دي اگر کا پنځه چې مخشه کزو شو دی اکامی خو جې سره ور کزو شو کنه دا ور جمع شو کنه شپې جوړ شو کنه وکیل لا یجوزو او چاوي چې نه دا هسه به ترتیب ده د نوي سره لا يجوز نه راو کېږي که نه اول به دی که نه دغه نوه قزول میز دغه به کو ا د ن بعد به که نه به وختیر میز کو ويجوز المزي كأن لم يكن او دای به کنه هغه تر شوی مدینه دال ګرځوي لکه چا وینه کزون دي ام ویل کو نسیه مسیه کو لکه چا نه وینه کزون لکه چې دغه یول میز لکه کزون سبول میز لکه کزون زجرا نه خوانه تاونه دای مجبور کا ترتیب ته چوال د نن سبون مسکنه هدي ادارو را یا مشمول د نه کړي د پوره د منکو کې دي که سستې نه دا په ذریع د په مزه کې کولې باندې کنه دا صاحب ترتیب وګرځوا خدا خبره صحیح نه دو کنه بلکې دا خو یې پینا کنه شالوي کنه کچېره میټ کنه توی کچ اتونه مخه مدینه خو ډېر کړو دي ته صاحب ترتیب نه چې کله کزار وري که مختر وي که وسر وي کنه مېدون وته ورکه چې کزار وري کنه په دې سره پیرا شاله وي نه دا کنه علاج نه ده چې زجر ته پوره دې منه کو کې ته هون نه کنه سستې نه مجبور یې کنه هغه عادت چې دا مشمن دې نه کړی اولې کزار ورا کنه بلکې مېدون وته ورکه کنه چې صاحب ترتیب نه چې کله کزار وري کزار ورا خو پر ځای ما یو ورې چې ډېر وی کنه آ کنه کټول ځنډې نیوي کزنه نیوي کزنه ځنډې وی کنه چې شپږ به نه جوړېږي به صاحب ترتیب نه ده ولو قضا بعد الفوائد کچېره قضا وروړه د زنا کده شوی مده حتی کله ما بقیا حتی چې کام شو هغه پوت المدینه عاد ترتیب ترتیب ور وپاس شو بیا د پوت المدینه بیا په ترتیب سره کو او د وختي نه بیا منه کوم مخه مخه کو عند البعض د زنا عالمونه په نر باندې صاحب ترتیب دا سنه یو میاش مدینه کزو دی کنه لګیا دا د حال مز سره کنه یو ټیم نه کنه غزوی کنه ترتیب ختم شو دا کنه سبو سره سبون مش کو مشو مش مش کو کنه مخته یو ورسه کنه چې خلیف ایو د مدینه ته پوتی پینځه مدینه ته پوت شو کنه نه را ټول پیرا کنه پینځه تا کنه ورا سره کنه دا غا پینځه په ترتیب سره کو کنه اول به دې کزار وری اذن بعد به وختي مش کو کنه و هغه با کنه په خپل ترتیب باندې کو کنه اول د سبو به د مشوهین د مودیګار به مشو مستان اذن اول به کنه د خپل وخت تلمیس کو ترتیب ورو پاش شو و اول اظهر و چې دا ډیره ظاهره دو کنه دراتنا و رواتنا عقل په لحاظ ډیره ظاهره دو او روایت دغه تایید کو کنه دراتن خو ځکه کنه عقلن چې ترتیب یې سکت سوی دی کثرت دی وجه نه چې تو تل منځینه ډېر دی که نه په انتفاع دی علت سره انتفاع دی معلول رسی که نه اس علت ختم شو کثرت ختم شو اس نه را خطر شو چې تو به د خپل مثال کولو شي که نه پنځر منځینه دی که نه په انتفاع دی علت سره انتفاع دی معلول رسی چې کثرت ختم شو ا ترتیب او سکوت اکن هغه په شاتو کې ترتیب یې راپاش شو و روایت نه یو روایت تکن هغه دیګه مسلې ته یې کو چې ترتیب درو پاشي سره د هر وخت علمي ذکر یو کز علمي سره کو فالفوائد جائزه على كل حال اکز فی مدینه خو راو دي کنه په هر حال باندې اخو یې کېږي که مخته وي ته کویا وختي ته او که ورسې پسې کویا کنه اخو راو دي والوقتيات فاسده و د وختي له مدینه کنه دا نه کېږي دا پسې دي ان قدمها کدا یې مخته کول و قضیه ته ورسې کول کنه به دا نه کېږي صاحب ترتیب یې اوله سبو کا بیا مشپشین موزیګار مشوم بیا نن د سبو د مسبو ته وکړه کنه هو دا داسې که مسله به پیږي نه چې نن یوال د سبو میز وکړو کنه نن سبو میز یوال وکړو نو ور په ځړا دي چې مونږه پاري په ځما ده کول دي ټیما ډیر ده کنه نسیانه نشتا و ټیما ډیر ده کنه تا کنه وخت ورته دا ول سبول میزو کړو دا فساد څو کنه صاحب ترتیب دا په ترتیب فرض د میز نه کوي ترتیب کنه ا ترتیب دی وجنه د میز کنه خراب کو چې دا والی مخ شوی ته وکړو ول وقتیات فرض ان قدمها وقتیات یې کنه فساد دي کچره کنه دای مخ کول وقتیات یې مخ کول د مدینه شپې شول کنه پنځه پرینې خراب دي کنه یو نه پس خراب کړو ځکه چې دا نه وشو کنه خو په سیر لګیا شو کنه پرین سبول مې وګرځول هغه آی وګرځولو ورته پس وکړو انا خو خلو شو اخو یو شو المزینه کنه پنځه شول پنځه جوړ شو بیا هغه سلویر پر نه دي امش پښین موزیګار د مشو مستان کنه او یو د نن سبول ملکن خراب شوه ده صاحب ترتیب ده بیا صاحب ترتیب شو که نه کسان ولا مشپشین تا که نه اول د مشپشین مې وکړلو دا یې مخته کړو المدینه ټول بیا شپېش کنه خراب شو دوا د نن ولا یو سبو یې د مشپشین دا نه وشو که نه او سلویر هغه پرینی دي که نه بس ترتیب بیا کنه خلوص شو ترتیب ختم شو نه خو دا ولا که د پرنای مشمین یې کنه اوس یې پسې کزار وړه کنه آی پسې ورس یې کړو مدینه بیا پینځه شول کنه بیا صاحب ترتیب شو آی ترتیب سکیت سی کو چارو کزار وړي به ترتیب بیا پسې رو پاشي کنه موزګار ته کتاب بیا دوکنه صاحب ترتیب ده سلویرا پرنی دی کنه موزګار درې موزګار مشو مختتان او یو د نن سبا ولا ده او یو د مشوشون لا کنه په سحروب شو دا یې مخته وکړو دا په سحروب وکړو کنه پنځه دي مشوم ته کیسه وکړو کنه مشوم ته مدینه کنه اذن پنځه خراب شوې دي اول به په چار دو چې آ کزار وری کنه دریا پرنی دوا د نننی اذن بعد خپل مشوم می پسو کنه خو دا خپل مشوم می بیا مخ شکړو اول دا وکړو د مدینه بیا شپې شول شپې خراب شول درې دې نه ورځې ولا که سرویر جوړېږي سبو مشپشین مزګار مشوم سرویر د نه شو او دعا پرینې دي که نه اپرین مشوم دې اوسې پسې قضا راوړه که نه شپې نه بیا که نه پنځه ته کې سره ولا مخصتان ته بیا صاحب ترتیب ده که نه مدینه ته پنځه جوړ شول که نه یو دې که نه ا مصدر ولا پني مصدر ولا او يو نن سبا ولا د نن مشپشين د نن مزدګار و د نن مشوم سلوير دا حرف کړی دي کنه صاحب ترتیب د پنځمه نه حرف شوی مختتان شو کنه ا مصدر دې مخ شو کړلو شپې شو ترتیب کنه بیا حرف کنه ترتیب نه بیا خلو شو او قضا په سره ولا بیا ا پري مصدر می وسه په سره وکړو کنه ا قضا بیا په سره ولا انا خلو شو ا پرين مزینه کنه مصدر ځای وشو ترتیب سکت دی کو چې قضا روی کنه بیا کنه پینځه ته بیا رو پاشي و ان اخرها فكذلك او کچېره وقتیات ورسې کول به د هرنګ بیا د وقتیات فساد دي ټول فساد دي ان العشاء الاخيره ته مگر دا اخرنی مختار ولا هغه شوا ده کچېره ورسې کول یا د وقتیات کنه بیا فساد خو دي صاحب ترتیب ده هو یو د اخري مختار شوا ده لانه لا فائده عليه في ظني خلادائها ځکه چې نشته قضا شو مې د پخینه په دبونه د په خیال شي چې کله کوی دا وی چې مخه مدینه نه پته شي مخه ځنه نه خوش کړه ده فرین پینځل مدینه له قضو دي صاحب ترتیب دا کنه اول به دې کثار وړله دا یې مثلا خبر نه و دا اول کنه یې سبو قضا وړای مخ کو خالي یو سبو ټیک تو هغه وشو کنه هغه مخ کړه دا قضا مخ ته قضا د مخ سره وکنه په چار وخت دا باقی سلویرا کنه په قضا په سره وکنه ولای په مسله پیژ نه د نن سبول مې کنه دا په سره وکړلو اول دا مخ ته کړل په باقی نه المدینه بیا ته پینځه شول کنه سلویرا پرې نه دی یو د نن نه وشو سبا ولکنه دا به د په کنه مال به د مشپشین کړه پر نای به د مزګار کړه به د مشوم کړه کنه به د مستان کړه وته به د سبول مشکل کنه پانه تو دغه مخ شو کنه په قضا شوی مزه نه کنه په بکی سلویر نه دا د سبول می د په شخروب شو ټول پینځه دي کنه هیڅ پینځه چلے جوړنده مشپشین تا والی پرین د مشپشین کزار وړه دا خو ټیک تا دا مخته وته مخته وکړو کنه مزینه بیا سلویر پیو شو کنه یو پرین مزیګار یو مشوم یو سلطان یو نن سبول د خراب کړه ده او څنګه ده مشپشین ده کنه پارین مشپشین مې کنه یک کزا دې وروړه بیا دې مشپشین اوسې بیا پسې وکړو کنه دا دې بیا پسې وکړو دا دې به ترتیبي وکړه دا چې اوس کو دا خو فساد ده ا پارین مزګار سره دې مشوم سره ترتیب ده کنه ته مخته وکړو دا دا د خلکو پینځه شو بیا ا پ ا ر ي ن مستان مې ځکه نه کزار وړله وای ته خیال چې باس نه رمه خلوص شو کنه ځکه چې دار راکدو یې کنه انا خلوص شو یې کزا دې وړله حالانکه ته نه خدانن خراب شوې دي کنه ان سبو دې خراب کړه دا د مشوین دې خراب کړه د مزګار دې خراب دا مشوم دې خراب تا دا سلویر به ترتیبې دې خراب شکرې دې خوشوي دې دي کنه ا پ ا ر ي ن مستان کزا وړله اذن بعد بنه مستان کزا وسه پسر وړله دا دنه مستان دې خلی شو دا کنه اسبو د مشپشین موزیګار ولا مشوم ولا کنای خروب دی دا ویل شو دا خدا به ترتیب ده دو به ولې سبون مز کزار ولا کنای خروب شو ده ا مشپشین د موزیګار کنه وجل انه لا فایته علیه ځکه چې په دبو نه کزو شي ول می پوتن نه اده په خیال شي خال ادا چې کله کوی دوی کې چې کنه نه په ترتیب یو نه مثلا خبر نه خو چې زه خو مې کنه چې کیمه نه کزو یو هم ادا کړم امه سره مخته وکړ کنه ځکه یې کنه په ده باندې دغه ا دې وجه نه چې په مثلا نه پیږي کنه ان دا غرمي سوا ده خو سول دغه ده کنه چې په مثلا خو دا سبو چې کنه سبو چې کنه اوس په سوکو په داله په نوې خرڅو کنه په مثلا نه پیدو دا مې په شیندا کنه شوې د مدګارا ټولې کنه مسلې دې وجه خو کړې دي کنه چې مثلا نه پیدو حالانکه دا مې خرو کو بول دوته کوم دا جهل عذر نه ده او په داخلي مستان شي کنه دجال وزر شو کنه دا مې صحیح بلنه دا کا بل خبر دا زوی کنه جهل کنه دا وزر دا کنه چې مصاحب مسله نه پیل کمیش خلک په مسله نه پیل کنه چې مدینه نه کزو شي کنه مرونه سر پښتنه کو چې مين مې کنه کزو کله ورو کنه کله کزو ورو او مسله نه پیل کنه پرین مې کزو دا او اول مختار نه مشوري مو شو کړو بیا دا به قضا وروړه وی چې واده قضا وکړه قضا مې وروړه مشپینه بعد مې وکړو نه ده شو مسله ده نه پی نه ده شو به دا غوړې وشو کنه لانه لا فائت تلی فی ظنی خلا ادایها دا څه ویایي چې ځون یې مسلې نه خلاف ځون دا چې مقابل شي ا محل مجتهد فيه سرا ا محل مجتهد فيه سرا مقابل شي کنه دا بل مسله چې دوی دغه اجتهادي مسله دو کنه سو قطعي مسله د قران آیات نه یا د کوم صریح حدیث نه ثابته کنه مجتهد فيه مسله دو ا سرا چې دا جهل و دا ظلم کړه سره مقابل شي به دا ظلم معتبر ده دا جهل معتبر ده ځکه چې دا بل داسې په خبره نه کنه اختلاف پر شو دا حالمون الفسق کې چر وو سکو چر وو ځوان کې مقابل شي د محل مجتهد فيه سره به دا خلاف ځوان دا معتبر ده دا جهل معتبر ده او که ځوان کنه مقابل شو اې کنه مسوسی ما سره سره هغه قران سره ثابت او حدیث سره ثابت او کنه به دا جهل نه معتبر دا ځوان نه معتبر دا څه مثال ده کنه یو سایده ا م و س ب ش ر ب و ل م ي ز ي ك ن ا ب ي ا و د ا س ك ر ا و يا ب م ر د و ل خ ت ش ك ر ا و د و ج ك ا و د ا س م ش ت ا خو وينه وينه لوړه وي مين كان شكل ورمس غوا تا پتو چې مونږ خو وينه لوړه دي يا مخ او داس موت وو باولې مې کړې داسې بکنه په مزو ودره ده يا مې ختم ورډوړې دي دا مين نه شوه دا په سلوير مزه باندې شوه کنه دا منسوسي مسله چې مين نه شوه ځکه چې شرط نه پیرا یا د ختم ورډوړې وي دا داسنو کنه دا اجتهادي مسله نه دو ټول آی موي چې مين شوا کنه او داسې نشته یا ختم ورډوړې وي مشپشین په مزه باندې درېږي او په ځای چې سبول مين به وداسه کړه دا یم بدوجه مشکړه کنه وخت اړیر ده او مثلا نه پیچه تقریبا فرض دا اول به کسارو در بعد مفین به وکم مثلا نه پیدو و ده په خیال شي په ده باندې مدینه نه پوتې شوي ځکه چې کنه په ترتیب خو پیژنې نه چې مفهوم یې خراب شوی ده که ته بل خراب خراب ته خو یې نه پوتې پیژنې کنه دا مدګار مې کېږي ویل کې ځکه چې مسله نه پیژنې کنه په مسله خو مشپشینه نه پیژنې کنه خو هغه مشمې مې خراب کړو کنه وای چې دوته چې د مشپشمې چې خراب شوی ده نه کېږي بیا په سلیر مذهب کې سارو دو کنه دا مې اخلاف چې دا یې نه کېږي مشپشمې چې کېږي کوم ترتیب نه فارغ کنه دا یې شوی ده نه د مفهوم د فساد ا مجتهدن فيه ده نه کنه هذا كان موتا چې تو ترتیب به ترتیب باندې کړه زه خو دا ودا سره کنه کپڑے دا کنه شوې دي کنه ټول سره تو ارکان نشوي دي کنه او مې وکړه چې به ترتیبي دې کړو کنه ول به سبق کنه قضا وړه دنه بعد مفهوم کړه کنه و امام شفیع سوي چې نه دا یې شوه ده نه دا د مفهوم د فساد د مجتهدن فيه فساد ده کنه دوتا مزدگار علای چې مزدگار مسکو او د پخیال شوی که چې مو بنت کنه مفهوم یې شوه ده دا زمر متبر ده دا جر متبر ده ځکه چې دا د متنفي مسله ټکراو ده او مشپشي مې نه کېدو که نه ځکه چې سبب چې کزو وه هغه په سویر مذهب کزو کنه هغه تن کزو شو ده او دې کا داس چې پرین باندې نه کزو دي کنه ا چې کزو دي خو به کنه به داس نیو کړه یا به کنه خې به ولا پته شو ده یا کزن پر شي دي یا ختم مردوړې وکنه هغه تن مر کنه شي وي ان نه دای کنه کزار وری اول یې کنه ا پرین سبول مزه کزار وړه ټیک ته خو د مخته وکړه خو د بکیا مخته وکړه دای په ترتیب نه پیدو بیا ان سبو یې وسه پسې وکړلو دا دې کدا جهل نه د معتبر دا زنه معتبر کنه ځکه چې داغه ا پرین مدینه چې کزو دي کنه هغه مجتنفی نه دي کنه اکتان کزو دي هغه خو یا به دا وداس نه وي یا به کپڑے مو توړي وي یا دې کنه خور دي دې سره دا ترتیب ما نه پیژندل دا عذر نه ده احتمال مې ده نه وشو خو هغه په نه سره خو دې شو ده ا کم شو دا وې زیات کړو کنه دا رګه چې مفیشین ته نو کین کسار ولا اول دې پرین مفیشین کزار ولا هغه وشلو پسې دې نه مفیشین وسه پسې وکړو دا نه کېږي کنه او دا هغه خبره عذر نه چې زه په ترتیب نه پیدای په ترتیب نه پیدو کنه دا غزون و دا جل کنه مصدق ته کنه اول یې پرې مشوم مې کوی نه خلوص ته نن مشوم چې په شکو اول به پرې مستان مې پسې کړه اده نه پوتې کنه دوی ته د جال کوم متبار نه ده دا پسې خراب شو چې کله مستان تر له پرې مستان مې جوړ کنه یک ځای وروړل چې کیم کتان کزوی کنه هغه هغه ټیکل دا وی چې ترتیب دې پیډل چې مو ترتیب نه فرق کنه ایسے مستان مې پسې وکړ دا وی چې خلوص مې نه کنه دا غل مې زګه کې دي امام شفیع صاحب ویل چې راش کنه ټول یې شوي دي کنه نه دوه ته به ځن متبار شو دا دې کدا جار متبار ده کنه ځکه چې دغه ټکراو مقابله یې قطعي کنه زوی سره نو کنه ام حل مجتنفي سره دو کنه چې تبول می به ترتیب شو دا مشمول به ترتیب شو دا کنه ا دې سره مذهب کې ساده امام صاحب له کې ساده کنه ځکه دا زم متبار شو بس